بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه د حضرت یوسف علیه صلات و سلام واقع بیانیږي دې ځای پورې راورسېده چې حضرت یوسف ته د زلیخې لاس واچو ده ترې رامنډه کړې یو دروازه کولاویږه او بله دروازه کولاویږه او دا ښځه ورپسې ده چې بار راووته د ښځې خاوند عزیز مصر ولاړو دې ښځې الټه دعوه په ده باندې وکړه چې خاوند ته وایي چې دا هلک دې ما له ساتلی دی او وګوره نن چې دی نو ما ته لاس راواچو دعوه د دې کوي چې زه خو پاکه ښځه یم او دې ستا دا کوم نوکر چې دی ده ماته لاس واچو حضرت یوسف ورته وایي ما ورته لاس نه دی اچولی دی راته اچولی دی خیر د دې د کورنۍ یو سړی و په شیشه هغه فیصله وکړه وایي لاړ شئ کمیس یې وګورئ چې کمیس یې چېرته شلېدلی دی که د شا نه شو د مخې نه شو کېدلی دی به پې راته او دی به منې کو نو دا ښځه رښتیا وی یوسف دروغ وی که کمیس د شانه شو کېدلی نو ښکاره له چې ده به تې منډه واله دی به رانیوه نو بیا دا دروغجنه ده او دی رښتیا دی چې عزیز مصر ده وکتل هغه کمیس د شانه شلېدلی پته ولګېده چې ټول روانې په دې کې دي خیر دلته خبره مشهوره شوه په مصر کې چې دقسې د عزیز مصر ښځه زلیخه هغه پاسېدلې ده او د خپل نوکر نه د بدعملۍ مطالبه کړې ده دا خبرې شروع شوې غیبتونه دا د شاهي کورنۍ چې کمې ښځې وې هغوی هم دا غیبتونه شروع کړه چې کله زلیخه خبر شوه چې دا ښځې خو ما پسې غیبتونه کوي نو دا ډیره بلا و بلا دا ورته اوس خپل ځان دغه کوي چې زه معذور یم په دې کې دې وله ډوډۍ تیاره کړه ښځې راوغوښتې دا چې دغه ښځې چې ډوډۍ وله تیاره کړه چې ودرېږه زه درته پته درته ولګي ډوډۍ وله تیاره کړه چاړې ولې لاس کې ورکړې چې دا پرې کوئ چې چاړې ورکړې او دقه وخت کې یوسف ته وایي چې روزه چې دی رووت ده ته څه پته لګی چې اوس د ښځې ناستې دي چې رووت او د ده دا حسن یې ولید او دا ښایست وایي یا الله ته هر څه کولی شي دونه حسن هم ورکولی شي د هغه په دا حسن کې حیرانې شوې او چې حیرانې شې دلته لګیا دي دوی وایي که موږ دا پروټ پرې کوو چې د ځان یې ګوتې پرې کړې په ځان خبرې نه وي او ګوتې پرې کړې ورته وایي اوم لیدل ما خو له اوسه پورې ګوتې نه دي پرې کړې او تاسو چې د ده حسن ولیده ګوته مو پرې کړې ښځو ورته وایي واقعي ته مجبوره یې هغه واقع بیانوي وقال نسوتون اوویل خزو نسوتون ریاض یو ته امرأتون وی سو ته وی امرأتون خزه ته سو وی امرأتون بیا د امرأتون په دی لفظ کې د دی لفظ نه جمع نشته ښه نو بیا د خزو د پاره دا نسوتون ټکی چې دی دا جمع نه ده دا اسم جمع ده یعنی د جمع لپاره نامه ده لکه قوم نه دی قوم خو چې دی مفرد لفظ دی جمع نه ده خو چاته ویل کیږي معنی معنی د جمع ده نو دلته دا اسم جمع ده د دې وجه نه قالت یو نه وي کنی ورنه په کار خدا و چې وقالت نسوة مؤنث دی خو دا دی چې دا نسوتون دا مؤنث حقیقي نه دی د دې وجه نه که تاسو قال وای هم جایز دی که قالت وای هم جایز دی وقال نسوة اوویل خزو فی المدینه په مدینه کې دا فی المدینه د چا سره لګوي که دا د قال سره ولګوي هم صحیح ده اوویلې ښځو چرته وي فی المدینه په ښار د مصر کې د مدینې معنا دلته دغه ماخله یو خو مدینه د رسول پاک د خار نامه ده که نه هغه نه مدینه معنی کوي خار وویلې ښځو چرته وی فی المدینه ته په خار د مصر کې یا دسې کې یا فی المدینه ته د نسوتون سره ولګوي وویلې ښځو هغه ښځې چرته وي فی المدینه چې هغه ښځې وي په خار د مصر کې سوی څه بې وقوفه ښځه ده د دغه د عزیز مصر امرأت العزیز ښځه د عزیز ښځه د د وزیر تراویدو هغه مطالبه کوي فتاها د خپل غلام نه تراویدو هغه مطالبه کوي د بدکارې فتاها د خپل غلام نه عن نفسه د نفس داغه دا دومره لویه خاندانی او دا رنګ د شاهي کورنۍ ښځه دا پاسیږي او د یو خپل غلام نه چې دی نو د څه کوي د بدکارۍ مطالبه کوي تراویدو دا مطالبه کوي فتاها د خپل غلام نه د څه شي مطالبه کوي ان نفسه د نفس د هغه چې دا ستا ځان ما لره قد شغفها حبا لفظي معنی دا ده قد شغاب دا د زړه نه پرده توني د دې زړه دې پردې ته دغه وایي ښه شغاف قد شغفها دی ننوتې دی په زړه د هغې کې حبا په محبت سره حبا په محبت سره د لفظي معنا ده قد شغفها د ننوتې دی په زړه د هغې کې حبا په محبت کې لیکن مطلبي نامه دا ده چې ننوتې دی محبت د هغې ننوتې دی محبت د هغه زړه د هغې ته قد شغفها حب ننوت دی محبت داغه زړه د دیتا انا لنراها یقینا مونږ وینو دا انا لنراها یقینا مونږ وینو دا ښځه فی ضلال مبین په خطای ښکاره کې دا د زنا مسلې دا خو دا کوسه ډبې ښځې کوي چېرته وینځه وي بل سي او دا وزیر اعظم د وزیر ښځه هغه چېرته دا بدکارونه کوي خو حیانا کوي پرده یي پکې انا لنراها یقینا مونږ وینو دا فی ضلال مبین په خطای ښکاره کې دا خبرې د ښځو شروع کړې چل دلته مونږه معنا وکړه غیبت وای د ښځو چې ورپسې دا خبرې کولې که نه دا غیبت یې کو دا د دوی چل و چل څنګه و وایي زلیخې به دا یوسف علیه صلات وسلام پرده کې ساته نورو ښځو ته یې نه ښو دی به ورته ډېر پیشکشونه وکړی چې دا لږ خو دې لږ موږ ته هم ښکاره که دی به نه ښکاره کوه نو دی دا چل وکړه چې راځی چې غیبتونه ورپسې شروع کړو چې غیبتونه شروع کړو که نه نو دا به مونږ ته دغه کي وبې ښیي نو ځکه دی غیبت ته څه ووې مکر کوي ورنه مکر چل ته وایي نو ارسلت الیهن جواب یې ولیږه هغوی ته ارسلت دې زلیخې جواب ولیږه الیهن هغې ته میدګله جواب پیژنې چې دا ډوډۍ پخه کې او خلکو له جواب ولیږه چې راځی د دغه د ترجمې مرګرو دې ته څه وایي فلما نس ارسلت دې جواب ولیږه الیهن هغوی ته واعتدت او دې ښځې تیار که لهن د هغوی دپاره و و اعتدت او دې ښځې تیار که لهن د دغې ښځو دپاره متکئا متکع متکع یې وله تیار که متکع دوه معنې راځي یو متکع دې ته وایي هغه خوراک چې خلک په چاړه چاکو پرې کوي هغه خوراک چې خلک په چاړو چاکو پرې کوي دی ته متکا وي اکثر به پخوا د غټایټو چې دا خوراکونو شي نه به تیارول نو دا غونډ غونډ پتونونه دا به پخ کړي دا نو دا به پراتو دلته به چاړه وسره او دغه کول به اوس چې چاړه باندې شي پرې کیا نو داسې پې زور کوي که نه سړی نو زور کې سړی تکیه ووایي نو که د متکا معناو کې هغه خوراک چې هغه خلک په څه پرې کوي په چاړې هم سیده نو تیارې که د هغوی دپاره متکان خوراک چې هغه خلک په چاړه پرې کوي خو د متکا مشهوره معنی بله ده متکا هغه مجلس ته وایي چې کمی مجلس کې تکیاګانې لګېدلي تیارې که د دوی دپاره متکئن مجلس د تکیاګانو دا تکیاګانې وله دغه کړې وې ځکه چې د غټایټو په پخوا چې خوراک کو نو داسې خوراک به کو چې خوراک به هم کو دلته به دغه ته ډډه والې وه بالښته دا چونکې د متکبرو دغه دی رسول پاک د دې نه منع فرمیلې ده رسول پاک وی الکه یو په ګس لاس خوراک مکوي او بل دا دی چې خوراک کوي نو تکیاګانې دا مه وهې نو تیار یې کو د دوی دپاره متکئن هغه خوراک چې هغه خلک په دغه پرې کوي په چړو یا متکئن مجلس د تکیاګانو شین یې ورته مخې له کېښودل و آتت کل واحدة او ورکه هر یوې ته منهن د هغوی نه سکینا چاړه و آتت او زلیخې ورکه کل واحدت هر یوې ته منهن د دغې ښځو نه سکینا چاړه چې دا والې او پرې کوئ دا مونږ هم داسې کوو که نه لاس پرې شي هلکه دا ګوته دې ولې پرې شوه مړه پلانې کار مې کو خو فکر مې نو دغه شو چې د سړي فکر بل پلو شي دلته لاس پرې شي وقالت اخرج او زلیخي ووی یوسف علیه السلام ته چې راوځه وقالت اخرج او ووی دغې ښځې چې روزه یوسف علیهن په دې ښځو روزه فلما رأینه هر کله چې دوی ولید یوسف فلما رأینه کله چې دې ښځو ولید حضرت یوسف وای دامره حسن اکبر نه نو دوی لوی وګڼه هغه اکبر نه هغوی لوی وګڼه هغه او دا چونکه الله بې اندازې حسن ورکړی نو چې دغه حسن ته یې کتل پس په هغې کې مشغوله شوې دلته ځان ته فکر نو وقطعنا ایدیهن او پرې کړه هغوی خپل لاسونه چا د ځان نه ګوته پرې کړې او چا ځان زخمی کړی و ښځې څه وایي وایي د بنیادم د حسن خو یو اندازه نو دا دومره حسن خو دا دی چې الله پاک هر څه کولی شي نو یو انسان ته دونه حسن هم ورکولی شي لکه نن چې د یوسف دی وقلنا او ښځو ووې حاشا لله پاکي د الله له الله پاک دی د عجزۍ نه او د هر څه نه دونه حسن انسان ته ورکولی شي ما هذا نه دی دا بشرا انسان ما هذا نه دی دا بشرا انسان ان هذا ندی دا ان هذا ندی دا الا ملک کریم مگر دا یو ملیکه ده لویه دا چرته په ملیکو کې یو لویه ملیکه ده پخوا مشهوره دا وه نن هم ده چې ملیکې ډېرې ښکلي دا تشبیه د یوسف سره ورکوي په حسن کې بله مسله دا ده امیدګله په دنیا کې چې سړی ښایسته بد عملی پر ښځو سره تعلقات ساتي دا حسن هم بې اندازې او سره د دې نه چې پاک دامني هم اوس دونه پاک دامن چې تا ته د شهي کورنۍ ښځې وایي هله راشه وله راشه وله راشه او دی وایي نه نو دا ماوی د انسان د طاقت نه دا خبره بار ده نو دی وی نه دی دا مگر الا ملکون مگر دا یو ملکه ده لویه نو دا ښځه پرې رامخکې شوه چې هم لیدله ما سره څونه وخت کې کور کې دی ما لاسونه نه دي پرې کړی او تاسو په یو پړق کې بیا لاسونه پرې کړه وقلنا قالت قالت نو دې زلیخي ووې فذلکن الذي دا هغه کس دی فذلکن الذي دا هغه کس دی لمتننی چې تاسو زه ملامتوله ما فیه په ده کې چې ته ښځې پاسې او د یو غلام سره دغه کې تعلق ساتې دا ښځې پاسې دی یوسف ته دغه کوي سفارش کوي چې و یوسفه پاسه د خپل بالدارې تابعداري دې وکړه مونږ ویو که نه دا نمک حرامي ولې کې هغه دې څومره قدر کوي څومره عزت دې کوي او هغه تا نه د دې مطالبه کوي ته خبره نه منې روایتونو کې دام راځي دې بعضې بدعملو ورته ووې چې زه مړه که دا دې نی خوښه زه بلې به وی که دا دې نی خوښه ما ته خو لږ وګوره یاره ښځو خدای دې مونږ سره یو استاد اوس غریب وفات شوی دی سکول کې ډېر بې اندازې پاک سړی و بې اندازې یو ورځ ورته د کسانو وي هغه د زیالک صاحب چې کومه پلټن و په هغې کې هم پاتې شوی و د ټینکونو پلټن و یو ځل د دغه سره هم د یو افسر سره هم د کور خدمت مې کوه نو ما ته بیا نامه واغشته چې پلانیه چې غوښه راوړې د دې ځای راوړه دې ځای دا ښځه د دې ځای نو ډېر بیا اندازې پاکو نو دی وی چې قالت نو دی ورته وی فذلکن الذی دا هغه کس دی لمتننی چې زه تاسو ملامتولم فیه په باره د دی کې اوس دا راز ښکاره کوي خان ولقد راودته یقینا ما مطالبه کړې ده د دنه عن نفسه د نفس ته ده ما وته وی یوسفه دا خپل ځان دې ما ته راکه فاستعصما نو دمن فاستعصما دمن وکړه فاستعصما خپل معنا دی د ځان وساتو د ځان وساتو من وکړه او بیا سوی قسم کوي ګوره دا شوق نه دی چې روچت شي که نه او پوره نشي نو خلک دنیا په بل اړوي ولئن لم یفعل او قسم که چېرې ده ونکو دې ښځو ته وایي ولئن لم یفعل قسم که چېرې ده ونکو ما هغه کار امره چې زه یې ورته امر کوم قسم که چېرې ده ونکو هغه کار چې زه ورته امر د هغې کوم لیسجنن نو خامخا خامخا دی به په جیل کې واچولی شي خامخا خامخا دی به په جیل کې واچولی شي وليکونن او خامخا خامخا شي به دی من الصاغرین د ذلیلو نه خوار ذلیله به چې دا ټکي یوسف واورېد نو الله ته توجه کوي وایي ربه د دې معاملاتو نه مې جیل خوښ دی قال یوسف علیه السلام وی رب سجنو ای زما ربه جیل چې دی احبو هغه ډیر محبوب دی الیا ماته الکه د څه شي نه محبوب دی مما د هغې نه یدعونني چې دا ښځې ما له دعوت راکوي الیه د هغې معلومیږي چې ریاضه دا نورې ښځې هم یو ځای شوې وي د دې بدعملۍ دعوت یې ورکاو او بیا څه وایي رب ته شکایت کوي د رب نه شکایت نه کوي رب ته شکایت کوي یاره به زه انسان انسان ډیر کمزوری دی نن به صبر وکم سبا به صبر وکم بل ورځ به صبر وکم ربه څه حالات راته تیار کې اسباب چې د دې لانجو نه خلاص شم هسې نه چېرته کې د دوی خبره ونه منم قال نو دوی والا تصرف او ربه که چېرې ته ونه ګرځې والا تصرف او که چېرې ته ونه ګرځې عني زمانه کیدهن چل د دوی دا ښځې ماته چلونه کوي نو ما وی که دا چل ربه ته زما ما نه د دیو نه ګرځې او د دې نه مې خلاص نه کې نو ربه زه خو انسان یم اسبو زه به میلان وکړم الیهن دوی ته اسبو زه به میلان وکړم الیهن دوی ته او چې میلان وکړم نو زه به غټ بې وقوف شمه ځکه پردو ښځو سره تعلق ساتل دا د بی وقوفتیا نښه ده و اکم من الجاهلین او شم به زه د چا نه د جاهلانو نه فاستجاب له نو دعا قبوله کړه د هغه ربه رب د هغه فصرف عنه الله وګرځو د ده نه کیدهن چل د دوی انه یقینا د الله چې دی هو السمیع العلیم هغه اورېدونکی د هر څه او خبر په هر څه دی نو چل دا و چې عزیز مصر ته هم پته ولګېده چې دا پاک دی ټول لانجه په ښځې کې ده دلته ښځې نه دي ښځې ښځې هم تم پته ولګېده دوی لاړل خاوندانو ته ووې کورونو کې ووې ټولې دنیا ته پته ولګېده چې حضرت یوسف دا پاک دی ټوله لانجه او زلیخې کې ده اوس څه چل کوي ما وی ټوله مسله الټه ده وی عزیز مصر او د ده مرګري کابینه وی راځی چې دی لږ جیل ته واچو چې د خلکو د سترګو نه لږ پناه شي ځکه دی به بازار کې روانو خلکو به دا هغه دی چې هغه زلیخې ورته د بد کار دعوت ورکړی چې د دې خلکو دا خبرې لږې ختم شي ثم بدا لهم بیا ښکاره شو هغوی ته ثم بدا بیا ښکاره شو لهم هغوی ته من بعد ما پس د هغې نه رأول آیاتې چې هغوی ولیدلې نښې د یوسف علیه السلام د پاکوالي نښې ولیدې نو بیا ښکاره شوه دوی ته څه لیسجننه چې خامخا دوی به په جیل کې واچوي دی څه لږ وخت دپاره چې دا د خلکو خبرې ختم شي حتی حین تر د یو وخته پورې دا الله تعالی دا یو سبب دوی له جوړ که چې د دې ښځو نه دی بیا لار خلاص شو او جیل ته لاړ اوس جیل کې واقع به بیانیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا وجل آخرتنا خیر من الاولا دعا وکړه یا الله ته رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ د حالات اصلاح وکړي ربه ته زمونږ د حالاتو اصلاح وکړي ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کی ربه د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم ربه صحیح پوی کی مونږ ډیر کمزور یو ته زمونږ امداد وکړي ربه د قرآن او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه د قرآن او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه د دې خیر د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي په آخرت کې هم راته راکړي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر وکړي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 لارې ده هر وخت کې تاوانونه کوي وله دعا وکړي چې الله پاک ول خیر ورکړي برکت ورکړي او د دې توانونو نه الله پاک حفاظت وکړي د دې علاقې خلکو ته هم دعا وکړي د قوم ته هم دعا وکړي چې الله پاک د دوی د دین سره محبت پیدا کړي الله د دنیا او د آخرت سعادت او کامیابی نصیب وګرځوي وصلی الله تعالی